صلات القاعد ور قاعده دا نفلی مز په قائما مز باندې نفلی مز نصف رکعتین اربع رکعات نفلی مز پنا سکی جائز فرض مز کې قیام فرض نو صلات قائما بهتر ده د صلات د قاعدا نه او صلات قاعدا په نسبت باندې د صلات قائما نه وصلات نائما د صلات د سړي نائما په پروت باندې په نسبت د صلات د قاعدا اوس دا فرض مزده ک نفل مزده نو که فرض مزده باندې عمل کو نو حالت قاعدا مز کیږي نه پښوی هغه حمل کو په نفل باندې چې نفل باندې حمل کې نو البته په ناس تکیږي لیکن نفل مستجعل نه کیږي په پروت باندې نفل نه راغلی په پروت باندې فرض راغلی په ولاړو بکای په ناس بکای په اړخ باندې بکای نائم قاعدن بیا نه جوړیږي موږ جواب کړو دا د حمل د په صلات د فرض د د فرض مزبان حمل دی لیکن یو سره دې ډیر په تکلیف باندې دا قاعده ناس ته باندې مز نشو کولای مز تاجعن کوي مستجعن کول شي قاعدا مزکول نشي لیکن ډیر په تکلیف باندې قاعدا فرض زدا کوي جایز دی خبر پوه شوي نو دا اوس دو قسم شو صلات الرجل قائما فرض دا فرض دی قائما بکی صلات هذا الرجل قاعدا نصفی صلات از رجل مستجعل یعنی دی قادر نه دی په قاعدن باندې په تکلف باندې کوي ډیر تکلیف برداشت کوي په قاعدن کوي مضاعف وي او مستجعن کوي بیا جائز وي په ولاړ به کولو حتی داخله فی السن ضعیف شو نفقان یجلس فیها بیا به کیناست نفل به وکړو فقرا او قرات به وکړو وکړو حتی اذا بقي 40 او 30 کله کله قائما مزبه کولو خو وليلا طويلا قاعدا کله پناس تبه کول فاذا صلى قائما ركع قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا پناس ته چې کول رکوم پناس ته کول قیام باندې چې کول رکوم قیام باندې کول مخکې روایت خو بل شان دا نه نه درې قسمه مزد نبی له سلام نه ثابت قائما نو رکعه سجده قائما قاعدا رکعه وقعدا سجده قاعدا دو شو درم قاعدا مون شروع کړو او قرات وکړ خو وګد بیا شل دیر شاتر نور ویل غواړي بیا په پاسه د بنا به کړه قائما رکع و سجده قائما ټیک شو کنه درې وړ طریقې شوې وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا كحمد بن الحسن ان عبد الله بن شاكر قال سالت عائشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا السور في ركعه في ركعه قالت قالت المفسر قال قلت فكان يصلي قائلا قال حين حسمه الناس اه نبي الاسلام په ولاړو مذکور په ولاړو مذکور قلت قال في المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا نبی اسلام پناست موز کړی دی قالت حين حتمهن چې کله خلقو نبی اسلام دل دل کړه ډیر تنگ کړه ډیر تکلیفونه پیرالل بیا پناس موز کړي حتا حتمه الناس ډېر تکلیفونه راغلي کنه حتا حتمه الناس قائما کولو خو ډېر مجبور شو حتا حتمه الناس بیا نبی اسلام زو قاعده نم کړي Thank you.